القياس الاستثنائي هر څه چې قياس استثنائي دي فل شرطيه الموضوعه فيه هغه شرطيه موضوعه په دې قياس استثنائي په پوهیږي هغه شرطيه موضوعه یوا هغه وضعیه قضوی یوا رفعیه دا شګر راشي خو خیر دا غمر ول شرطیه موضوعه په دې چا کې یا سي استثنائي دا ان كانت کثیر متصله و نو استثناء د عین مقدم چوکه نتیجه عین خالی دی ولی وجود د ملزم مستلزم وجود ته د لازم دی لکه دا قول نو ان كان هذا انسان فهو حيوان عين مقدم استثناء کوم لكن هو دغه هذا انسان دی نو فيكون حيوانا لذلك جسم ولی انسان ملزم د حیوان دی وجود د ملزم مستلزم وجود ته طالبانو د چاوي د لازم دا خلاص او استثناء د نقیز د طالب چې وکي بیا نتیجه نقیز د مقدم دی ولی خو تالی د بیا مقدمه سره لازم دی نو انتفاع د لازم چې هغه حیوان دی مستلزم انتفاع ته د ملزم چې انسان دی په فویری نتیجه نقیز د مقدم دی لکه دا خو ان کان هاذا انسان فهو حیوان لكن ليس ندی به حیوان نو نتیجه دا د پلای کونه انسان نوم نه دی نو چې حیوان نه دی انسان هم نه دی والامتناع الامتناع خلو عنهما منهما خلو د دې وسکه غلي دا خلاص وعلى هذا بنا بردغه اغه معنیت الجمع و معنیت الخلو هم داغه معنیت الجمع معنیت الخلو هم داغه اغه شګر تفصیل راته کی چوي داغه تس اشیه ته ګوري د یو قول او عمل قیاس اه لما فرغ فارغ سمصنف مرون د بیان سره د قیاس اخترانی او دا قول بیا او رفعیت ای رفع د یو د جزئی و هي هغه نو دا قول زموږ لكنها ليس بموجود نتیجه یمر رفع د جزء آخر د ان پر شمس نسبت علی دا خلاص پس یا شاور سره وای وای کلمه تشلت اربع احتمالات ومتشلک ثلاث احتمالات وزد مقدم د یاو وزد تالی د دوا رفع د مقدم د درې رفع د ثالث ثالث څلور نو په وجه د مقدم نتیجه وجه د ثالث ورتی وجه د ثالث بیا لا ينتج نتیجه نه ولی جواز روا دي کونو چې د ثالث عام وجود عام بار مستلزم وجود نه د خاص دی ثبت عام مستلزم ثبت د خاص نه لکه تشوي لکه دا خو ان کان هذا انسان فو حیوان لكن حیوان دی نتیجه دا نه چې انسان انسان جنې خر دی په فویر او رفع د طالب نتیجه رفع د مقدم ولی انتفاع د لازم چې طالب مستلزم انتفاع د ملزم دی او رفع د مقدم دا لا ينتج نتیجه شیء نشي لکه په هغه سره چې مذکوره انه شان لري ذاکر چې وس لكن ليس بانسان نو نتیجه دا نه ده چې فانه لا يستجم لا مستجم دي نه شان ليس به حيوان حيوان نه ولې انتفاع خاص نه واجب انتفاع عام واجب وي یا نو دا وسست معلومه شو چې مدول قیاس استثنائی کی کاغه شرطیه موضوعه متصله و څلور صورت دوه نتیجه ورکی دوه نو دا خلاص او فمانیه فی الجمع کې ايضا احتمال اربع احتمالات هغه مسمانیه فی الجمع معنی تر خلو تسوي وزد کل رفع د کل وزد کل دا معنا وزد مقدم یا وزد ثابت آیت وا رفع د کل رفع د مقدم رفع ثابت آیت څلور فوزد کل کې جاء رفع د اخر والامتناع الجمع جمع راوړ رفع د کل چې وکینه چې جواز د اخر نو ای معنی په جمع کې که مقدم مستثنا کوي ام نتیجه ورکی که تاجی مستثنا کوي ام نتیجه ورکی او که د مقدم نقیز مستثنا کوي نتیجه ورکی که د تاجی نقیز مستثنا کوي نتیجه ورکی یا لجواز رفعنا او په معنی الخلو کې ايضا اربع احتمالات وزد کل رفع د کل یعنی وزد مقدم وزد تاجی رفع د مقدم رفع تاجی په پیر نور په د کل نو پر په د کل بیا د څه انتاج ولې چې ورکی وځه د اخر په معنی تر خلوی کې بیا درته د فان جوړ نقض د مقدم مستثنا ک په پیر تالیه نتیجه نقض د تالیه مستثنا ک مقدم نتیجه ولې امتناع الخلو خلو معنا او وزد كل ينتج نتيجه نور كي عين مقدم مستثنى كنقيزه تاجي نتيجه اسلام په معنی تل خلوه کې دي اربع پات کې وتلک عشره کامله دا لس تر څو کړه بعض مستحیل کفایت په شتو کړی دي نظر او هغه منتفی یا کیسه نه دي کړی هغه په جمل کې د معنی توجیه معنی تر څو راغلی او شپږ نو بیا هغه احتمالات چې نتیجه نه ورکړي شپږ شو دوا په متشلیک دوا په منتفی معنی تر خلوه دوا په معنی تر جمع کې دا شپږ زر د شپارس احتمالات دا خلاص په پسې اشاور سره وایي طالبان اشانونه د تاسو رقم دی ګور چې تاسو چیرې دي طالبان لکنه ليس احوینیس رفع تالی را به استثناء اور دا لري نه لري دا لري په استثقول او په استثناء یعنی اگر از مقدم استثناء کنی دا لري علاقه ته ګور یعنی اگر کچیری از مقدم نه مقدم است استثناء کنی استثناء وکي استثناء کی عین نو مر تعالی نتیجه به حاصل کی و اگر از رفع تعالی استثناء کنی که رفع د تعالی مستثنا کی به رفع د مقدم نتیجه برای درځي ولا عکس عکس نشکل یعنی وزه د تعالی وزه د مقدم نتیجه نه جهاد او نه رفع د مقدم رفع د تعالی نتیجه نه کی زیرا کی لږی وي انفکاک لازم از منظوم ممتنع انفکاک ته لازم د منظوم ممتنع دی وهم چینی با وجود منظوم وجود د لازم واجب دی چې منظوم موجود واجب دغه د لازم موجود دا خلاص نومر وهم چنین با وجود منظوم وجود لازم واجب اما جائز وجود لازم بدون ملزم هغه به جهت چې بودن په تجاسه د کېدل لازم عام تر دی تر ملزم عبارت لازمي ملزوم بني او ثالث لازم است مقدم ملزوم تالی گاهی عام از مقدم بود پس وجود عام نو بدون خاص جائز است عام بین خاص نه موجود حیوان به انسان بني دا کې رئیس کړی کړ دا خلاص نو موږ وایو دا خلاص په دابل مخ کې دی وای نو په دابل مخ کې یو دوارو کم دي کې لري دغري کوڅګې ته وسراله برهان طالبانو په لغت کې دلیل ته ویل کیږي او هو دا برهان قول قول مؤلف چې مرکب د مقدمات یقیني اوس د څه د پاره لانتاج د پاره نتیجې ورکول یقیني چې یقیني نتیجه ورکړي په فویل برهان دغه تول کې چې مرکب دي د مقدمات یقیني اوس د پاره دي چې مونږ چی شو هغه دغه ورکې مونږ نتیجه هم یقیني ورکړي په فویل اولیات تعریف نکته کړ دی وای دا اولیات الله چې هغه دي چوکم کې عقل پیا په دې په مجرد دي تصور کړی بل شي نه وای بیا د کل اعظم تر جزء دا مثال وای ولی کل مرکب د اجزاء او صدنو په هو دی خامخ اعظم تر جزء دویم قسم چې دي مشاهدات وهي دا مشاهدات الله تعالی چې لا يقومكم نکي عقل فيها په دې کې په مجري تصور طرفین بل احتاج وجت لري مشاهده ته چې مشاهده به په هیڅ کې لکه حکم په دې شمس مشرق دی او نار محرق دی دا مشاهده غواړي نو دا وینه هله کدا مثلا الشمس والمرج دا مشرکتون دی والنار او اوس دی مهر کتل دی ادا مرول نا هغه شمس چې دی د د حس دغه غواړي د بصر مرول دغه غواړي په بصر ګورته ګوري او ور چې دی هغه د په لمه چې غواړي چې لا سور به بدر مان په پوری او دریم قسم هغه مجربات هغه نو کتلو نه لکه دا کوم سکمونیا مسهله سفرا ولره دا نو په تجربه باندې یو ور دي کوسګی ته سقمنیا ورک اسهال یو ته پیش بیا دې سقمنیا ورک اسهال یې پیش بیا دې ورک اسهال یې پیش ها بار دې فکر دا چې دای سیدای به دا غسی مسل شي بل یو ته دې په ورک سقمنیا هغه ام اسهال بار دې نو کوم په کتاب دا سقمنیا مسله سفرا ده سقمنیا طالبان اوس چې موږ ترجمه په دې اړیړې دلته کو دا تور اړیړه پیژني طالبان تور اړیړه څوک یې تور وڅکی بوي څوک یې تور اړیړه بوي څه چې چیز بوي تور اړیړه اوس چې په دا موږ ترجمه دلته کو کني د سخمونیا په خپل دغه معنا نه سخمونیا سکمونیا طالبانو یو شین بوټی دی په پښتو جمال کوټه ورته وایي جمال کوټه ورته وایي په پښتو دا په دې ساراو چې په دې شپشتو کې شین کېږي چې را پرې کې شدق وي طالبان باره د شیدې راوباسي پرې کېږي شیدې سپینې شیدې راوباسي په پښتو جمال کوټه ورته وایي سقمونیا دغه شي ته وایي طالبان اوس نو هغه څوک پیژني اوس نو موږ ورته راغله نو تور له خو به هم دغه شي موږ له هغه اسهال براولي کوي نه راوي تی به پوزو دا خلاص نو دا مجربات او حدثيات ده بعض د یقینات څخه حدثيات هغه لکه دا ټول نور د قمر مصطفی دی د نور سره د شمس دا د امر ور حدثيات ولې زین موږ ورته بس دغه څه چې دا سپورمي نور موږ اختلاف پکې راځي کله پرست کله کمیز ها زین جاب دې ته کې دا نور د دې د نور سره چار د شمس او متواترات یعنی بعض یقینات هغه متواترات تجربه فكوننا لك ذا كود مر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعى النبوت دعوه د نبوت وازر شکر کوي معجزات علایه دي پر لاس باندې دا په تواتر ثابت ده تواتر خو دې ته ویل کیږي چې دونه کسانانه خبر را نقل کی دا غو اجتماع پر کی زبان دي دا نشي کېدلی او قضایا قیاساتها معها ها مرول بعض هغه نو یقینات څه قضایا وی دي چې دا قیاسونه په خپل ور سره دي لکه دا کوزمل الاربعه زوج دغه مړو هغه کیزه د چپیاس یو سره په سبب د هغه وخت حاضر هغه د اوسط په دې حاضر سره پروت چې دا ما جرا تو ویل چې لیمه وهم لانه منقسم بمتساوي كل منقسم بمتساوي زوج فاربعه زوج دا کیزه د قیاس به سره پروت نکته وای پس هر گاه گفتی اربعه منقسم بود و دو عدد برابر به هم دیگر چی دو عدد سر برابر و دبل سی و عددی که عدد که این قسم باشد زوج بود نتیجه آن همین بر آید که اربع زوجه دا غیری کنه دی تایو دا خلاص نو مرول دا مرول په سبب دا هغه وخت کې حاضر یعنی دا هغه حاجی چې حاضر په زین چې هغه دا انقسام متساوین دی دا په ځین کې حاضر دی اوس دا خلاص نو په صناعات خمسو کې یو خو برهانو برهان بیا هغه چې مرکب د یقینیات سو یقینیات خپل په ځان کې شپږ اقسام شپږ سره درته ذکر کړل اوس تاسو اشیاء تراسي تجربه اشت سوینی کما اشد قولو البرهان الخ اعلم پوس ان من ابواب المنطق بعض ابواب المنطق صناعات خمسه وهو هغه هغه قیاس دی بعد سنات 500 څخه هغه برهان دی هغه دغه وش تعریف دی څه بسیا شاور استروای طالبان ته ځه په بسیا شی ته ګوري د لږ ګران شان ته معلومیږي قولو البرهان اه درین فصل یا دا شاسان دا هغه په بسیا شه درین فصل په دغه فصل کې بیان یې بیان مواد د هغه مثالو د مادو قیاسها د قیاسو اصل وان یا یقینی عطف هغه ماده د قیاس په یا یقینی وي یا غیر یقینی عطف یا بغیر یقینی و یقین اعتقادی است هغه اعتقادی جازم چچین مطابق توافی سره ثابت پس از قید اول چما الجازم خارج شد ګمان په ګمان کې طالبانو چې مر شک ورته وای پاغه کې مرول هغه نو مرول هغه دغه د اعتقاد جازم سره وانسانی د دوم چې مطابق د واقع سي جین مرکب وو واسوم د درېمه څه چې ورول ثابت په اعتقاد د شیخ د پیر وو پر یو پیر او پر یو شیخ باندې اعتقاد که مشکک شک تر واچو بس چې عقیده جنمات او دا څونه بس سړی به شي پیش نه چې از تشکیک مشکک په تشکیک د مشکک دور می شوه د استکیر دا تکلیف اشکال و این پنج قسمه های قیاس را دغه پنځه قسمونه د قیاس کې ازروی ماده شده است صناعت خمسه نامه دغه نمونه فرشت دا خلاص قول والیقینات اه اقول دی وی زوا الیقینات هغه سته شپږ ها وانما انحصرت من صرف فيها پجشپږ دا ولي وام لان العقل اما یا اندار کم لا یحتاج وجد په نلري چې له حکم په حکم وشته غیر د تصور سره طرفین غیر د تصور سره طرفین بل به هیڅ ته طالبان چش نه لري احتیاج نه لري په پوهیږي هغه نو چې موږ ضرورت وشته د طرفین نه لري موږ غیر د تصور طرفین وشته احتیاج نه لري هغه لکه هغه کوچ تیر واحد نصف الاثنين یا لکه دا کول مرو الکل اعظم من الجزء واحد نسب الاثنين چې تصور د واحد او د اثنين وکم بار بل شي غواړي کل اعظم من الجوج تصور دې طرفینو کوم بل شي غواړي یا بدغه او یحتاج یا به حاجت لري الی شیء و شت ګوري د دلته دا شی ترتیب نو هغه ترتیب نه دي چې په شرع کې ذکر شوی او یا به مر الحاجت لري و شت خلا يتغيب هغه غائب کیږي نه د زینه شت ضرورت لري د امر څوک مر وې مر الاغه نو حکم چې کوي یو خدا او چې تسود طرفین کفایت کا بل چاته ضرورت عقل نه دلوت یا عقل بل شي تام ضرورت لري هغه چې بل شي ته ضرورت لري هغه له کدا کول چې چیس ول الاربعه زوج نو هغه اخري ول الاربعه زوج وس هغه شی چې هغه غائب د زین سند هغه دا دی چې انقسام متساوین ته کل منقسم متساوی د زوج پر اربع فزوج نبی هغه دا شي او يدل على احتاجه دلته د شي کې طالبان شدا و چې د شي وي او يحتاج الى شيء او يدل چې د شي وي او يحتاج حاجت لري الى شيء وشته ينظم چې هغه زميږي هغه او عقل ته زميږي د شي شي غواړي چې عقل ته زم په پوهل هغه لکه هغه کول چې مول شمس مشرق دی نار محرق دی دغه انسان ولی په دغه کې عقل احتیاج لري او انضمام ته د حس د بصر او د حس د لمس سترګو ورته ګوري چې المر دلیږي کنه دلیږي په لاس کې ګوري چې دا ور سره سوزي کنه سوزي مثلا نو عقل مر ول احتیاج نه لري ودی چې شی ورزم دا خلاص او ينزم الى محكوم فقط د شتوري لیکي شدا وشتي سی وي او يحتاج يا بهجت لري وشته چاغه منظم سی و محکوم ته فقط ته ستوري سره کښې او يحتاج ابا جتر الى الشت ينظم من شاغ زم سو محكوم ته فقط جواز محكوم ته چیز زم ففعل اغن ولا تنور د قمر مصطفی د نور سره شم وس محکوم په دغه کې محکوم بي په دغه کې حاجت لري و تغییر ته د دې چې دا نور د قمر به تغییر کی دا غوځاو دا ضرورت لري دا پور زمه کدا غني پکشي کې عقل حکم کولای شي چې نور د قمر مصطفی د نور شمس شهادت یې درلودې وي چې ته چې ورزم سی عقل هغه مشاهدات هغه طالبان چې طالبان هغه مروي مرون هغه مشاهدات محسوسات مرتوي مشاهدات مرتوي او څلرم بیا چې احتیاج درلودې چې زم دي چې محکوم محکوم ته فقط یواز هغه حدثيات هغه حدثيات والخامس پنځم بیا چې حاجت یې درلودي چې محکوم د عقل او محکوم دواړو ته جزم هغه پنځم نو وسرا واخد واقسم کوي شي والخامس دا پنځم بیا امکان کچيري وو من شانه د شان څخه انداو يحصل چاسلې دی په ارهاس باندې زموږ په نسخو کې د څه لیکلي ارهاس لفظ غلط دی طالبان اصلي توري دي ان کان کچیر د شان سي اندا او چیا سلو اصلي دي مفهوم په سبب د عدم جواز د عقل تواطؤ لر پر کی زبان د ستوري سره وای د شان سي کدا او چا اصلي دي په عدم جواز د عقل تواطؤ لر پر کی زبان هي متواترات فهو نو بار مو فهي دغه بار متواترات تلګا دا څه پوری سره په دوه واره سلیج تکرار نه شي تکرار دی وکی بار به یقین حاصل شي نو دا د ارهاص پر ځای باندې دا توري کشیر دی چې د عدم جواز العقل التواتع على الكذب فهي متواتره ارهاص نه غواړي طالبان کني ارهاص په خپل د ارهاص معنا دا ده هغه چې ظاهر چې د خوارق العادت څخه د نبی سمخ تر زور د نبوت ارهاص دا ته وایي چې د نبوت مخکې د شان نشکارس چې هغه د لفظ د پر هغه صدق باندې کیلی دا خلاص دلته یو بل شته نو ګوره چې هغه تسمینی کې نه وي ها فارسی شی هم په کې لیکلي طالبان او غ تسمینی قول او حدثيات تطبیق راځي نوښته هغه نوښته کړی حدثيات آن بواد اغلی که دران پاغه کې حاجت تکرار مشاهده نه باشه ومیر سید شریف در شرع مواقف مواقف رقم صاحب هغه لیکلي چې مشاهده در هدا شاد اصلا واجب نیست نو ته تکرار ولي وای پس نه ته تکرار عباس ته کله غواړي ګرځم مشاهده نه غواړي تکرار ولي وای بلکې در هدا شاد ظهور مبادی مرتبات در ذهن د پاتن واحده تن په خپل پس مطلب حاصل ګرځد در ذهن په پښیا شد متواترات تعین عدد تواتر در متواتر موږ ویل هیڅ نیست و این سه اخر دا درې اخر حجت پر غیر نیست زیرا کې راځي وي جائز است کنه حاصل شود او رادل را حدث تجربه او تواتر د ترس اصل تنبیه حج او سب اگر باشد کې چیرې وی علت د نسبت تا اکبر و طرف ته اصغر نو په نفس الامر په نفس الامر پس برهانی لیمی باشدیت برهانی لیمی وای و الا کنو اینی ورته وای نه ولا کدارسه هذا دا متعاطي الاخلاقي کل متعاطف الاخلاق سره چې دی په هغه محموم دی فهذا دا محموم دی دا برهان لیمی دی طالبانو برهان لیمی دی ته ویل کیږي ګوري دا حج او سب نه دی دا ثبوت مر وې مر حج او سب چې دی هغه مر ثبوت ته اکبر او اصغر ته کی په قیاس په قیاس کې د ثبوت ته اکبر او اصغر ته دغه علت دی په دې شکل کې په نفس الامر کې ام علت بار برهان لیمی دا اکبر چا سب سر کی لکه دا جاست په قیاس کې علت کې په نفس الامر کې ام علت وو دا ته قیاس نه ویل کی دا مثال لکه یو سره وای دا هاذا دا متعفن الاخلاق تعفن د اخلاق څه ته ویل کی اخلاق څه شي دي اخلاق بلغم سودا سفرا ویل دمی دا څلور شانت اخلاق وایي تعفن سمانا غیر معتدل د تعفن معنا څه ده غیر معتدل هاذا دغه متعفن الاخلاق د یان داوین او بلغم او صفرا او سودا سره معتدل نه دي ابتداء خراب او ار متعفن الاخلاق تبجل نو د سبب نو لکه په قیاس کې تعفن الاخلاق تعفن الاخلاق بیا صد په علت او واقع کې هم د طبي علت هغه دي چې په دې څلور شان کې یو پر بل غلبه وکړي بار سبب پر اخور په پیر دالی بس او برهان اینی بیا نحو هذا محموم دي کل محموم متاف الاخلاق دا متاف الاخلاق دا بیا برهان اینی برهان اینی بیا دې ته ویل کیږي چې دا صد په دې قیاس کې علت ثبوت اکبر اصغر تضیق په نفس الامر په واقع کې نه لکه محمومون محمومون دلته علت د فار د ثبوت د هغه چا دی د هغه متعاطی الاخلاق دی وزي وهذا هغه زي لیکن په واقع کې دغه تب د تعفن الاخلاق علت یا تعفن الاخلاق د تبي علت دا غي دی کړل دا خلاص اتیراتی طالبان دا بل مخ دی وای وای دا غ صناعت 500 دویم جدل دی وهو دا جدل قول دی مؤلف جوړي د مقدمات چې مشهوره اوس د مشهور مقدمات څخه جوړي لکه زید یتوب باللیل فل من یتوب باللیل فو سارق نو زید سارق کو سګی د شپې ګل د شپې چې ګرځي هغه غل کو سګی غل دا موضوع او بل خطابت دی په پوهېږي او دا خطابت څه ولي چې مولف د مقدمات چې مقبوله وسي د یو شخص څخه چې هغه معتقد به وي یا د هغه مقدمات چې مزنونه وسخي د مزنونی مقدمو څخه یا د مقبول مقدمو څخه چې برکت ودی ته ویل کیږي په فیر لکه سړی چې د شي وایي طالبان نو موږ وایو نو موږ ولکه دا مثال چې نو کې وي معتقد دی منها دا غسه نفس نفس نه وغړي لکه خمر یا کوتیت سیالت شراب تک سرګي اسی ستیری سیالت دا چیز یو وادي او سودا ها یا تنقبض یا نفس نه قبض لکه دا مثال العسل مر مهوعه العسل مر فرخي مهوعه خواګرزن دی خواګرزن پیژني دا اصل یو خواګرزن ترخه بلا دی نفس نسی دا کوي دا کوي دا خلاص پنځم نو مغالطه ده هو هغه قیاس چې مولب د مقدمات سي شبيه بالحق وي په فعل او یا هغه د مشوره وسي شبيه د حق سره یا د مشوره سره کړو په واقع کې باطل او یا مقدمات وهمیه او کاذبه وسخه چې شي مرکه